ما ویل په سر بس پین دستار وتړم پر سپینو پګړیو د تورو چورلکو بمبار سپینه پګړی زموږ په دینی ملي کلتور کې د پاکي سپېڅلتیا وقار او دیانت نښه ده په کلی او ولس کې یوازې د ټولنې تر ټولو معزز او موقر خلک سپینې پګړې پر سر کوي دینی عالمان ملا امامان سپینږیري حاجیان او صوفیان د سپینو پګړیو لایق بلل کیږي حتی عادي طالبان هم سپینې پګړۍ نه تړي یوازې هغه وخت چې یو طالب د علمی سفر وروستي منزل ته ورسیږي مروج علوم او فنون خلاص کړي د احادیثو دوره پای ته ورسوي نو بیا ورته شيوخ او مشران علما کرام د تبرک لپاره سپینه پګړۍ پر سر وږدي د فراغت پګړۍ تړل یا دستاربندي د دینی علومو هغه اختتامي مراسم دي لکه د پوهنتوني محصلانو اختتامي مراسم هغه چې فارغ محصلین پکې چپنې او ځانګړي خولي پر سر کوي او له یو عالم هیلو او خوشیو سره د خپل علمي سفر یوه مهمه مرحله پای ته رسوي له یو محصل او طالب سره شاید تر ټولو ستر ظلم او جفا دا وي چې د خپل ژوند په همدې هیجاني او روح پارونکې ورځ د فراغت په ورځ یې ژوند ته د پای ټکی کېښودل شي زموږ هیواد چې تاریخ یې په ترخو حادثو او فجایعو ډک دی تر اوسه مو پکې د داسې ستر او بژنونکي ظلم بیلګه نه درلوده مګر دا د مفکر او مفشن د واکمنۍ پایلې دي چې دغه سي دردونکې او زړه ته نلويدونکې غمیزه مهم پکې ولیده د افغانستان له شمال کندوز ولایت څخه موثق خبرونه وایي چې پرون غرمه مهال د دې ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د دوتانو بازار ته نږدې د ګجرو د اخونزاده صاحب پر مدرسه دارالعلوم هاشمیه کې د ګڼ شمیر دینی طالب العلمانو او حافظانو د دستار فضیلت د تړلو جلسه جوړه شوې وه د شاوخوا سیمې ګڼ مدرسین علما شيوخ او ملا امامان غونډې ته راغلي وو په جلسه کې د علم فضایل بیانېدل او د قال الله او قال الرسول په زمزمو سره ولست دینی هدایات وړاندې کېدل د فارغو طالب العلمانو خپلوانو والدینو او اقاربو له یو دنیا هیلو او خوشیو سره د خپل زامنو او ورونو د فراغت مراسم لمانځل هغوی ته ګل پوش مټرونه د غاړې هارونه او د تبریکی بینرونه برابر کړي وو چې یو ناڅاپه د شنه اسمان افق تندرس شو تورې خونړۍ چورلکې په هوا کې راښکاره شوې او د جلسې سیمې ته په رسېدو یې پر عامو بې دفاع خلکو بې دریغه بمبار پیل کړ تاسو تصور وکړئ چې په سپین پګړیو عالمانو د تورو چورلکو د بمبار په مهال به په جلسګاه کې څه پېښ شوي وي څومره سپینې پګړۍ به په وینو کې شټېدلې وي څومره دنګې او سپین لباسه ځوانۍ به رانړېدلې وي او څومره له قرآن او صحیح البخاري نه ډکې سینې به د چورلکو د شلیک په مرمیو غلبل شوی وي که د اسلام او مسلمانۍ تاریخ یوې خواته کیږدو آیا د کفر په تاریخ کې مو تر اوسه د داسې ظلم بیلګه لیدلې ده آیا تر اوسه اسرائیل او یهودانو د فلسطیني طالب العلمانو د فراغت په کومه غونډه بمبار کړی دی آیا د استعمار په کلونو کې غاصبو اشغالګرو په کوم اسلامي هیواد کې د مسلمانانو د کومې داسې مذهبي غونډې تر دې حده توهین کړی دی نه پوهیږو دغه خنزیر زړی مفکر د کومو عقدو او کینو ګډی دی چې په دې مسلمان بیچاره ولس یې زړه نه سړیږي او په مختلف النوع ظلمونو او وحشتونو یې وژني درد ورکوي او د غمونو داستان یې اوږدوي په کندوز کې د سپین پکړیو طالب العلمانو د فراغت پر غونډه د تورو چورلکو د برید د تلفاتو په اړه تر اوسه وروستۍ شمیرې نه دي معلومې اکثره رسنۍ وایي چې تر شپېتو تنو زیات کسان چې ټول یې نوي ځوان طالب العلمان سپینږیري مدرسین او د هغوی متعلقین ولسی خلک دي په شهادت رسول شوي دي د کره معلوماتو لمخې په بمبار کې تر سل تنه زیات ولسی خلک ټپین شوي هم دي ما ویل په سر بس پین دستار وتړم د بنگړې وړل به متر کوریو